باغی کې مسله توحید د الله تعالی بیانې دلا تفصیلا باغی کې سلور بابونه اول باب تر یو اجتماعات پورې باغی کې اول عظمت د قران کریم بیان شو په دریو صفاتونو سره بیا تفصیل ذکر کیده د دریو ډلو منعوم علیهم چې هغه متقینو پرهیزګاران خلکو د هغه د هغوی پنځه اوصاف حسنه بیان شول سره د بیان د حکم دنیوي او د حکم اخروي نه دویمه ډله بیان شوله مغضوب علیهم ان الذین کفروا سواء علیهم سره درې اوصاف قبیحه د هغوی بیان شول او بیان د حکم دنیوي او حکم اخروي بیان شو درېمه ډله چې سورة الفاتحه کې بیان شوې وه ضالین نو سورة البقره کې د هغې نه تعبیر شوی دی په منافقانو سره د هغې دیارلس اوصاف یې قبیحه بیانیږي حکم دنیوي او حکم اخروي د هغې بیانیږي ومن الناس من يقول آمنا بالله او بعض خلقنا هغه دي یقول چې وای په جو باندې آمنا بالله ایمان راوړې دې مونږ په الله تعالی باندې او بل یوم الاخر او فرض رستنی باندې وما هم بمؤمنین او حال دار چې دیو ایمان نه لري په زړونو کې حال دار چې دیو ایمان نه لري په زړونو کې ومن الناس من یقول آمنا بالله دا باس د منافقانو شو ومن الناس اتوی شربینی لیکلی دی دغسې ډېرو فقهای کرامو لیکلي دي او محدثینو لیکلي دي او مفسرینو لیکلي دي چې په ټولو کافرانو کې بدترین قسم کافران هغه منافقان دي دا ډېر زیات خبیث کافران دي د دې وجې نه علمای کرامو لیکلي دي دین اسلام ته چې د منافقانو نه کم نقصان رسیدلې دی هغه د اصلي کافران نه دی رسیدلې د ښکارا کافران نه هغه نه دی رسیدلې د دیو جنا د دې قباحتونه هم زیات بیانېږي په نسبت درې نور باندې ځکه دیونه نقصان ډیر زیات دی ومن الناس او بعض خلقنا من یقول واغلی چوای الناس لفظ قرآن کریم کې دو سوا یو یو سلویخ کرته راغلی الناس لفظ مفسرین یو نقطه لیکلې ده او من الناس کې واو عاطفه بیان شوی نو دا عطف دی فإن الذين كفروا بان او واو عاطفه ذکر کولو کې نقطه ده چې هغه هم کافران او دام کافران دي لانهم ملت واحده د منافقانو او د ښکارا کافرانو ملت او دین یو دی ټول د الله تعالی د دین دشمنان دي صرف دومره فرق دی چې څه ښکارا کافران دي نو څه پټ کافران دي دې دې کې یو زبردست سوال لازم او د هغې جواب الله تعالی فرمایي ومن الناس او بعض خلقنا من یقول هغه دی چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او په ورځ وروستنۍ باندې ایمان راوړی دی الله تعالی وایي بعضې خلک داسې دي چې هغه وایي مونږ مؤمنان یو خو الله تعالی پې پتو لګوي وما هم بمؤمنین او نه دي دیو ایمان والا دیو مؤمنان مسلمانان نه دي نو سوال دا راځي چې دغه منافقان وای مونږ مؤمنان یو الله تعالی وای دیو مؤمنان نه دي نو خو وای چې مونږ مؤمنان یو لکه نن سبا ډیر خلک داسې وای کنه یاره د طالبان مجاهدین د پوجان او پولیسو آی اس آی ته مرتد وای او بيدین او ته وای الان کې دغه پوجان او پولیس خدان ته مؤمنان مسلمانان وای نو څنګه پیدو دغه پتوی لګی ډیر جوابونه هم په سرینو ذکر کړی دي تاسو ته یو جواب ما په ترجمه کې وک و من الناس یو باز خلقنا من هغه دی یقول چې وای په جواب باندې آمنا بالله ایمان راوړل دی مونږ په الله تعالی باندې او په ورځ رستنی باندې او ما هم مؤمنین او حال دار چې دیو مؤمنان ندی دزلنه نو مې یقولو باللسان و ما هم بمؤمنین بالقلب نو مردا شول چې منافقان د کم ایمان داوی کوي هغه الله تعالی نه دی نه پکړي او کم ایمان چې الله تعالی نه پکړي دی نو هغه په منافقانو کې موجود نو هغه موجود نو کړ د زړه ایمان نه په جواب باندې صرف داوی کولی دویم قول لهم بصرینو داره دا هم ډیر بهترین جواب دی وما هم بمؤمنین وما هم من جماعت المؤمنین او بعض د خلکو نه هغه دي چې وایي مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او په ورځ وروستنۍ باندې او حال دا دی چې نه دي دیو د جماعت او د ډلې د مؤمنانو نه بیا هم په سرینو لیکلي دي د جماعت د مؤمنانو نه چې ویستلی شي په دې کې تاکید زیات دی من اخراجهم من الايمان اے د مسلمانانو د ډلې نه هم نه دي ایمان یې خلا بل طرف ته د مسلمانانو په ډله کې هم دیونه دي وما هم بمؤمنین وما هم من جماعت المؤمنین او نه دی دیو د مؤمنانو مسلمانانو د ډلې نه نو چې د مسلمانانو د ډلې نه نشول نو ایمان پکې رقم دی نه راغی یو بل معنا ذکر کړی دا مفسرینو علامه بیزاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دا وې دې ده کې قول را قران کریم کې وراشي قول په ډیرو معنو سره راځي ان شاء الله یو ځکه وداغي ذکر کو کله قول لازم په معنا د ابترا سره دروغ جوړول او دا براشي اکثر قران کریم کې کله د ماده د قول نورستو لفظ د علا راغلی دی نو هغه ځای کې په معنا د تقول علی الله سره دی په الله باندې دروغ جوړول دا مخکې بار بار ویل شوی قران کریم کې عموما قاعده دار چې کله لفظ د علا ورستو د ماده د قول نراشی نو په معنا د دروغ جوړولو سره ويقولون على الله الكذبا نو هلته کې ودا معنا کوي ويقولون على الله او دیو جوړی په الله تعالی باندې الکذب درو وای په الله باندې دروغ نه هلته معنا کوي تقول یعنی جوړی په الله تعالی باندې درو نو علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی دې دې کې معنا دار معنا دار دې دې کې و دې دې کې ومن الناس من یقول قول فمانا د ابترا سره دی نو معنی دا شوله اقرارهم بالایمان ابتراء و کذب علامه بیزاوی رحمت الله علیه و من الناس او بعض خلقنا من یقول هغه دی چې اقرار کوي د ایمان په جواب باندې خو لیکن دا دروغ دی من یقول معنا چې دروغ وای دروغ وای ابتراء کوي دروغ د ځان نه جوړي دا د منافقانو صفات دي دوه خبرې بیانو اوله خبره د منافق تعریف څه دی منافق چاته ویلی کی دویمه خبره د منافقانو اقسام بیانو اوله خبره ابن کثیر رحمت الله علیه او دغه سي نورو مفسرینو بیان کړی دي و نفاق هو اظهار الخير و اسرار الشر نفاق شات نفاق ستوي اظهار الخير و اصرار الشر نفاق ویل کیږي ښکارا کول د خیر او شر پټول عام مؤمنان مسلمانانو ته خپل خیر خواهی ښکارا کول او په پټه باندې بیا د غي دښمنی کول ډیر خلک داسي پر معاشره کې مؤمنان مسلمانانو مجاهدینو سره ډیر زیات په نرمۍ باندې ملاویږي ته واره خالص مجاهد او د الله تعالی ولی دی دا خو کله چې مجاهد ته لګ اخوا شي نو بیا ډرون والا ته رابطه وکړي وایي دغه د روان دی په دې لار باندې وایي ولا اظهار الخیر و اسرار الشر خیر ښکاره کول او شر پټول دې ته وایي نفاق نو منافق معنا ته په خپله معلومه شوله که مې یسر مې یظهر الخير و یسر الشر بس دغه دغه نه معنا معلومی چې څوک خپل خیر ښکارا کوي خیر خواهی ښکارا کوي د مسلمانانو سره او شر پټي د مسلمانانو نه خپل بس دغه ته وي منافق یو بل معنا ذکر کړی ده ابن کثیر رحمت الله علیه د ابن جریج په حواله باندې وای المنافق وینا یو شاندګي کوي او د هغې کار د هغه وینا نه بیا مخالف وي وایي زه به داسې وکړم داسې به وکړم او کله چې بیا د کار وخت راشي نو هغه کار یې مخالف وي د وینا نه وسره علانیته او د هغې پټی یو شاندکي او ښکاری بل شاندکي ښکاری پټه مخالفی رخکارنه ښکارا د مؤمنانو مسلمانانو سره خیرخواهی کوي مسلمان مجاهد ته چې مخامخ شي یو خبر او تکي کله چې غایب شي نو بیا بل سکی ابن کثیر رحمت الله علی دا تعریف ذکر کړی دی د ابن جریج په حواله باندې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې په صحابه کرامو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار صحابي و هغه تعریف داسې ذکر کړی دی الذي یصف الاسلام ولا يعمل به منافق هغه انسان ته وایي یصف الاسلام چې توصیف او صفتونه بیانوي د دین اسلام ولا يعمل به او په دغه دین اسلام باندې بیا په خپل عمل نه کوي د جهاد ستاینې کوي او جهاد خو ډېر ښه شی دی هجرت خو ډېر ښه شی دی خو بیا جهاد نه کوي صفتونه یې کوي خو لیکن جهاد نه کوي مجاهدین خو ډېر ښه خلک دی چې ښه خلک دی نو تو سره ول نه ملګری کېږي هجرت خو ډېر ښه عمل دی خو بیا د مهاجر شخوند بدې شي او د هغې نقش و قدم یې بدې شي وای قرآن کریم د الله تعالی ډېر ښه کتاب دی او دین اسلام خو د الله تعالی ښه نظام دی ښا چې دین اسلام د الله تعالی ښه نظام دی نو تاسو ولې نه ناپیزوي بیګار پاکستان په ټولو چینلو باندې د وزیر اعظم بیان چلیده د عمران خان څلور پنځه خبرې په خپل بیان کې وکړلې یو پکې دغه خبره هم وه چې دای مدینه ثانی پاکستان د اسلام قلعه دغه ټولې خبرې وکړلې نو کم دی د الله تبارک تعالی دین به کم دی هغه سره د بینکونو خبره هم بیا وکړله اکاونټ په کولاو کو د غریبانو په کې داسې کیږي داسې وب کې کیږي ته چې د غریبانو داسې خیر خوای اول ورځ په یو راپور کې هم دغه حکومت دا شایع کړله چې درې او یا زره شپږ سوه یو شپېته قیدیان دي له پاکستان سره درې او یا زره شپږ سوه یو شپېته قیدیان دي هغه ولې نه آزادې ته چې د مسلمانانو سره خیر خوای ته چې وې زه جنگ ختموم نو د الله تبارک تعالی د نظام د الله تعالی د قانون خبره ولې نه کې هغه ولې نه ناپیزې اخر تاسو ته سر وکاوټ دی د دین اسلام او د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د شریعت په ناپیدولو کې تاسو ته سر وکاوټ دی نشته نو الذي يصف الاسلام منافق هغه انسان ته وایي چې دین اسلام ډیر صفاتونه کوي ولا يعمل به او پاغه باندې عمل نه کوي بس دغه ته ویل کیږي منافق فتح الباری د ابن ج... د ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه دا تعریف ذکر کړي فتح الباری امام قرطبی رحمت الله علیه دا تعریف ذکر کړي تفسیر سراج المنیر هم دا تعریف ذکر کړي او تفسیر قاسمی هم دغه تعریف ذکر کړی الذي يصف الاسلام ولا يعمل به د دین اسلام صفاتونه او ستاینې کوي خو لیکن په هغې باندې عمل نه کوي نو دا د منافق تعریف شو بیا وروسته به دا تعریفونه بیا بار بار نه کوو دا دې ځای کې زده کوي انشاءالله پیدا به تر ډېره زیاته درکړي نو دا اوله خبره شوله د منافق په باره کې چې منافق چاته ویل کېږي نو د هغې تفصیلات بیان شول نفاق څه ته وایي منافقت څه ته وایي د هغې تفصیل بیان شو دویمه خبره مختصر طور باندې د منافقانو اقسام د اعتقادي منافقانو اقسام یو اعتقادي منافق دی ورستوس دی ذکر کوه هغه تفصیل لازم یو عام منافقان دی او دویم چې د مؤمنان مسلمانانو په خلاف باندې د کافرو سره مرګرتیا کوي دا غي تفصیل براشي په سورۃ النساء کې تفصیلا سلور اقسام دي چې کم وجل شي او کم نشي وجل نو ال د کې په اعتبار د وجلو سره دي او دلته کې عموما ذکر کی نو علما کرامو ذکر کړل مفسرینو منافقان په درې قسم دي اول هغه منافقان دي چې راغي په زړونو کې شک وي د حق او د باطل فرق نشي کولای دوانه ډلې او ته یو شان د ښکاری دوانه ډلې او ته د مؤمنان مسلمانانو د کافرانو ډله او ته یو شان د ښکاری حق او حق او باطل او ته یو شان د ښکاری د حق او د باطل په منځ کې فرق نشي کولای په زړه کې شک دی چې آیا دا طالبان مجاهدین په حق لري چې د الله تعالی قانون غواړي او کدا پوجان او پولیس په حق باندې دا عیسی په حق باندې یو قسم د منافقانو ده دا قسم منافقان په مکه کې موجود او پاترا پکې سورۃ الانفال کې وراشي نه سلو ختم نمبر آیات کې او مفسرینو لیکلی دی وای دا قسم منافقان کافر دی ځکه چې د زړه یقین نشته دی او ایمان څه ته وایي د زړه یقین ته وایي ایمان نو ردی دغه نشته دی د زړه یقین نشته دی شک دی او ایمان په شک سره نه حاصلی دویم قسم د منافقانو هغه دی چې په زړونو کې انکار وي د حق نه په زړه کې د د حق نه انکاری لیکن په جواب باندې اقرار د ایمان کوي او د مؤمنانو سره په بعضو اعمالو کې شریک کیږي داسې منافقان په وخت د غلبې د دین اسلام کې پیدا کیږي چې کله د کافرانو غلبی کافران په مؤمنان مسلمانانو باندې غالب وي نو په دغه وخت کې در کافرانو مرګره وي خو لیکن کله چې مؤمنان مسلمانان مجاهدین غالب شي نو بیا د هغې د یرې وجې نه ایمان ښکاره کړي نو دویم قسم هغه شو چې په زړه کې د حق او د دین اسلام نه انکار وي خو په جواب باندې اقرار د ایمان کوي ښکاره کوي ایمان خدا په کم وخت کې موجودیږي کله چې مؤمنان مسلمانان غالب شي دین اسلام غالب شي نو دا کلمه ده ایمان بیا ښکاره کوي په جواب باندې او اصل کې په زړه کې ایمان نشته دی داسې منافقان په مدینه منوره کې پیدا شوي وروسته د واقعه د غزوې بدر نه وروسته د واقعه د غزوې بدر نه ابن کثیر رحمت الله علیه بیا ډیر بهترین وضاحت بیان کړی او علما کرام لیکلی دي مبصرینو وای دا قسم منافق هم کافر دی او دیتا دا دوانو اقسامو ته اعتقادی منافق وای اعتقادی منافق کافری بس هر یو سړی دی سوچ او فکر وکي او نظر دی وچلی چې په دې معاشره کې دغه خلک څومره دي دریم قسم هغه منافقان دي چې په زړونو د هغې کې ایمان شته دی په جواب باندې اقرار هم کوي ولیکن هغه ګناهونه کوي چې په هغې کې معنی د دوکې پرته وي چې په ژبه باندې د ایمان اقرار کوي په زړه کې هم ایمان شته دی خو لیکن هغه ګناهونه کوي چې په هغې کې معنی د دوکې پرته وي لن به الفاظ دیګر هغه ګناهونه کوي چې هغې ته علامات د منافقت ویلی کیږي هغه ته علامات د منافقت وي هغه کارونه کوي او دې ته منافق عملی ویل کیږي با الفاظ دیگر مؤمن فاسق مؤمن فاسق مؤمن چی بس دغه په ځل کې ایمان شته په جواب باندې د ایمان اقرار هم کوي خو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم علامات د منافق بیان کړی دي هغه پکې موجود وي دیتا منافق عملی وی با الفاظ دیگر فاسق مومن دا غیو مثال تاسو ذکر کوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې د منافق درې علامی دي کله چې خبرې کوي دروغ به وایي کله چې چا سره وعده وکړي د هغې خلاف ورزي به کوي او کله چې سره امانت کې ښودلی شي په هغې کې خیانت کوي او په بل حدیث کې ورسره راغل دي کله چې چا سره جګړه راشي نو هغې ته کنځلې کوي بدې ردې وایي بس دا څلور علامات شول له منافق اوس که دا په چا کې موجود وي په زړه کې ایمان شته دی په جو باندې اقرار هم د ایمان کوي خو لیکن علامات د منافقت پکې موجود شي نو په زړه کې خو ایمان دی منافق اعتقادي خو ته نه شویلی عقیده خو صحیح ده خو عمل او کار یې وکړه د منافقه نو دغه ته منافق عملی وای او فاسق مؤمن مسلمان ته وای مؤمن مسلمان خدای خو لیکن فاسق دی ومن الناس من یقول آمنا بالله او بعض خلکو نه هغه څوک دي چې وای وای په جواب باندې چې ایمان راوړ دې مونږ په الله تعالی باندې او بل یوم الاخر او په ورځ رسنۍ باندې وما هم بمؤمنین او حال دا چې دی ایمان نه لري په زلونو کې دویم معنی ومن الناس من یقول آمنا بالله او بعض خلکونه هغه څوک دي چې دروغ وي په دروغ باندې اقرار د ایمان کوي چې زمونږ ایمان دی په الله تعالی باندې او په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین او حال دا چې دیو ایمان نه لري په زړونو کې یا وما هم بمؤمنین نه دی دیو د جماعت او د ډلې د مؤمنانو نه دغه درې معنی مخکې بیان شولې يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون په دې آیات کې د منافقانو دوا اوصاف قبیحه بیان شوی دي یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان کې والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی وما یخدعون الا انفسهم او دوکنه کوي دیو په حقیقت کې مګر د خپل ځانونو سره وما شرون او دیو نه پویږي چې دا ټکی زمونږ د خپل ځان سره ده دوکه زمونږ د خپل ځان سره ده یخادعون الله دوکه کوي دیو د الله تعالی سره خداع څه ته ویل کی علما کرام لیکلي دي خداع ویل کیږي په لغت کې اظهار فعل خلاف ما تخفيه ښکار کول د یو فعل په خلاف د هغې باندې چې ته یې پټ ساتې په زړه کې دغې ته ویلی کېږي خدا امام قرطبي رحمتالله علیه ذکر کړی دي د خداع معنی ذکر کړی ده الخداع هو ان تعمل بما امرك الله به هو ان تعمل چې تا عمل وکي بما امرك الله به په هغه څه باندې چې الله تعالی ته حکم کړی دی وتطلب به غیره او ته په هغې باندې د الله تعالی رضا نه لټې بلکې ستا مقصد پکې بل وي دې ته خداع ویل کی دوکه یعنی کار د الله تعالی د دین کې او مقصد دی پکې د الله تعالی د دین او جتواله او د الله تعالی رضا نه وي دغه ته لګي ان تعمل بما امرك الله به وتطلب به غیره بل څه بلټه لکه مثلا مونږ د الله تعالی امر دی ته کې خو لیکن مقصد دی د الله تعالی رضا نه ده دا نه دی چې الله تعالی را ناراضي شي بلکې چې خلک راته منځ کوونکی وي شي یا یو سړی دی علم حاصلی چې خلک راته مفتی سی وي عالم سی راته وي شیخ سی راته وي د دې لپاره کوي نو بیا لیکلی دی په کل من عمل عملا للدنیا څوک چې د دنیا په نیت باندې عمل کوي او بیا وای چې دا دین دی ما را دین کار وکړه نو په ها په هو مخادعون دغه سړی دوکباز دی که اهل البدع لکه بدعتیان شول یخادعون الله دی وټګي کوي د الله تعالی سره والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی دې کې یو سوال او داغي جواب منافقان د الله تعالی سره دوکه څنګه کوي الله تعالی خو عالم دی بما کان او بما یکون د الله تعالی سره خو دوکه نه کیږي څنګه ویل کیږي یخادعون الله دی دوکه کوي د الله تعالی سره یو قولم په سرینو داره یو جواب داره تفسیری کشاپ لیکلی دی زمخشری و یخادعون الله بزعمهم دیو دوکه کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان کې خپل ګمان یې داره چې ما د الله تعالی سره دوکه وکړله الان کې د الله تعالی سره خو دوکه نه کی دا د ګمان دی دویم قول هم په سرینو داره په عبارت کې حذف د مضاف دی اصل عبارت د سره یخادعون اولیاء الله دیو دوکه کوي د الله تعالی د دوستانو سره او والذین آمنو دا واو عد په تفسیر دی د اولیاء الله د پاره اولیاء الله څوک دی والذین آمنو نو دیو دوکې کوي دا کسانو سره چې هغوی ایمان نه وړی دی چې دغه مؤمنان مسلمانان د الله تعالی اولیاء دي الله تعالی دوستان دي نو دا والذین آمنو دا واو عد په تفسیر شو دا د اولیاء الله تفسیر شو نو سسل معنا دا شوله یخادعون اولیاء الله دا منافقان دوکې کوي د الله تعالی د دوستانو سره چې هغه هغه کسان دي چې هغه ایمان راوړی دی مؤمنانو مسلمانانو سره دوکې کوي او مضاف دا ډیر حذف کیږي په کلام د عربو کې قران کریم کې مونږ ډیر ذکر راشي وسال القريه التي تپوسو کته دغه کلینا نو کلی خو ابادیانو ته ویلی کیږي نو د ابادونه خو تپوس نه کیږي نو هلته کې دی وسأل اهل القریه تپوس وکړه ته دغه کلیوالو نه د کلی نه نه د کلیوالو نه تپوس وکړه دغه معنی دریم جواب مفسرین دا ذکر کړی دی چې د مؤمنانو مسلمانانو سره دوکه کول داسې دي لکه د الله تعالی سره دوکه کول نو د مؤمن مسلمان سره دوکه کول داسې دي لکه د الله تعالی سره چې دوکه کړي داسې سورة النساء کې وګورئ یو اتیا نمبر آیت کې براشي من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکړه نو داسې ده لکه چې د الله تعالی تابعداري کړي نو چا چې د مؤمن مسلمان سره دوکه وکړه داسې ده لکه د الله تعالی سره چې دوکه کړي او بعض علما کرام لیکلي دي په دې په عبارت کې تقدیر دی لفظ رسول مضاف دا حذف دی یخادعون رسول الله دغه منافقان دوکې کوي د الله تعالی له پیغمبر سره نو د الله ته پیغمبر سره خو دوکه کولی شوله والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی و ما یخدعون الا انفسهم او دوکې نه کوي دی مګر د خپل ځان سره وما يشرون او دیونه پویږي وما يخدعون الا انفسهم سوال لازم مخکې خوې دار مؤمنانو سره دوکې کوي د الله سره دوکې کوي مصلاوي دی ځان سره دوکې کوي جواب مفسرین دا ذکر کړی دی نو هغه جواب دا دی و ما یخدعون الا انفسهم لان وبال خداعهم راجع علیهم د دیو د دې دوکو سزا دیو ته ملاویږي نو دا داسې ده لکه د الله تعالی سره چې دوکه نه کړي بلکې د خپل ځان سره دوکه وکړله ځکه د دې د دې خدا او د دې دوکې وبال او سزا به دیو ته ملاویږي نو ما یخدعون الا انفسهم معنا صحیح شوله لکه الله تعالی ویل دی ای مؤمنانو مسلمانانو مونږ کوي اقیم الصلاه له مونږ پابندي کوي اوس که چا مونږ ونه که نو صحیح ده چې د خدا الله تعالی نه پرمانی وکړله خو تاوان یې چاته ورکه خپل ځان ته تاوان ورکه الله تبارک تعالی فرمای جهاد وکړي د الله تعالی په لار کې نو که چا جهاد د الله تعالی په لار کې ونه که نو د الله حکم یې خو نه مانو خو تاوان یې چاته ورکه الله تعالی له تاوان ورنکه خپل ځان ته تاوان ورکه نو دې دې کې معنی دغه شوله و ما یخدعون الا انفسهم او دیو دوکې نه کوي مګر د خپل ځان سره ځکه د دغه دوکو سزا به دیو ته میلاویږي تفسیر سراج المنیر دغه لیکلی دي نورم جوابونه شته بس د اسان اسان بواوی انشاءالله او په ما مشهور متل له تاسو کتابونو کې هغه اوریدلې ده من حفر بیرن لاخیه فقد وقع فيه چا چې ربل چا لپاره کوی او کنسترم په خپل وداغي کوی په غاړه باندې ورشي و اور بغورځيږي وته کوی کوه مکانه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي کبل چا تری کوی او کنسته مؤمنان مسلمانانو ته دوکي ورکي نو دای کې وتم یو ورځ را پریوځي په دای کې وتم تواشي بیا سوال لازی چې دا منافقان خو ښه عاقلان خلک دي نو عاقل انسان خو ځان ته ضرر نه ورکوي نو څنګه دیو مخکې الله تعالی ویل وما یخدعون الا انفسهم دیو خو ځان ته ضرر ورکوي جواب وما یشعرون او دیو نه پوهېږي پر خپله ټګۍ باندې چې زمونږ د دې ټګۍ او مونږ چې راکمه ټګي کو مونږ چې راکمه دوکې کو د دې وبال او د دې سزا به مونږ ته ملاویږي او ما یخدعون او دیو نه پوهیږي ماده د شعور قران کریم کې 15 کرت راغلی 15 کرت ماده د شعور قران کریم کې راغلی بیا دې ځکه یو نقطه علما کرام لیکلي ده هم په سرینو هغه دا ده چې دې ځکه لفظ ذکر شوی دی او ما شورون ما يعلمون یا ما يعقلون نه ذکر شوی پرې کې نقطه سره مفسرینو په دې کې نقطه دا ویلې ده چې وای په ما لا شعورون کې مبالغه زیاته ده د لا يعلمون یا د لا يعقلون ځکه څومره حیوانات چې دي نو په هغې کې شعور شته دی خو لیکن په هغې کې عقل نشته دی نو دا منافقان دومره بی عقل دي د الله تعالی د دین نه د اعراض په وجه باندې دومره بی عقل شوی دي چې دیو د حیواناتو نه هم بدتر دي ځکه حیوانات د خپل پیدې او د خپل نقصان ځای پیژني یې ډیر کم داسې وي چې بیزه په داسې ځای باندې ورشي چې هغه ورغړي اول خه ګوري ځان ته ترتیب ګوري چې زه دا کولی شم کنه شم کولی دې ځای باندې غوښتی شم کنه نو چارپایان د خپل پیدې او د نقصان ځای پیژني خو لیکن دا منافقان د خپل پیدې او د نقصان په ځای باندې نه پوهېږي که زه دا کار کوم زه په جنت ته لاړ شم او که زه په جهنم ته لاړ شم نو په دې کې تاکید زیات دی مبالغه پکې زیاته ده د لا یعلمون او د لا یعقلون د دې وجه نه دغه لفظ ذکر شوی دی او ما شعورون دی شعور نه لري دې کې پوه نشته